نساء تر اخره پورې پدې کې دوه بابونه اول باب خلاصہ تر 56 آیات پورې پنځه بحثونه دي یو بحث پنځه علتونه د دې لپاره چې انفال د الله او د رسول د لپاره دي پنځه علتونه او د علت 42 کې د علت 43 کې د علت 44 کې څلورم علت 48 کې پنځم علت 49 کې دیم یو قانون د قتال لپاره 45 کې دریم بحث د تخفیف او خروی په 50 کې څلورم تخفیف دنیاوی په 52 کې پنځم زجر په 55 کې وعلمو غنیمت وعلمو په شي یقینا هغه چې حاصل کوي تاسو په جنگ من شین څه په طریقې د غلبې حاصل د دې حکم دا ده چې کوم مال د غنیمت راشي نو هغه به پنځه حصے شي څلور با په غنیمت حاصلونو کو تقسیم شي او پنځه به حصہ به د بیت المال وی په دې آیات کې دا پنځه حصے دا پنځه مصرفونه ذکر کړي وعلمو پویسی انما غنیمتم یقینا آغا چه تاسو حاصل کئی پا جنگ کې چه شے یقینا دا اللہ دا پارا پینزم دا غید او دا رسول دا پارا او دا خپلوانو دا پیغمبر دا پارا او د یتیمانانو د پاره او د مسکینانو د پاره او د لارې مسافرو د پاره کای تاسو ایمان لرونکي په الله باندې او هغه چې موږ را لګلې په خپل باندې باندې یوم الفرقان پورز د فیصله چې ورځ د بدر دی یوم التقل جمعان پورز د مخامخ کې دو د دوړلو کې الله دې پاره او سیس باندې قدرت والا زویل قربا کما حصہ چدا کله چې نبی د دنیا نه لاړو نو هغه حصہ ساکت شوا چې انفال د الله او د رسول د پاره دي کله چې وای تاسو په کناره نږدې مدینه ته وهم او د کافران بالعدوه بالعدوه القصوى په کناره غاړه لري د مدینه نه هغه غاړه باندې چې د مدینه نه غاړه لري وچاته نږدې وا مکه ته ورکب اسفل منکم او قافله د ابو سفیان لاندې طرف ته د بدر نه په دې درې میله په فاصله کې ساحل بحر طرف ته ولو تواتم او کچر تواده کړی وې تاسو د یو بل سره مخ کړه لخ تلفتم فلم عیب میعاد نو خامخ اختلاف هم کړی په دغه واده کې لیکن الله تاسو د قشان به واده اچانک الله جمع کړی لیقضی الله امرا د لپاره چې پوره کې الله آکار چې د مقرر کړی شوی لیهلک لیهلک او نبی علیہ السلام صحابه خبر کړه نو زکه تیار شو کدی و ډیر خو دلې شي نو شاید چې تاسو نه تیار شي اذ یریکهم الله کلا چو خدل دیو تا تا کلا چو خدل دیو تا تا الله فی منامک استا په خوب کې لګاو ولو اراکهم او که خود لوي تا تدیو کثیرن ډیر تاسو به بیز رشیوي او تاسو به اختلاف شروع کړي په کار د جنگ کې ولکن الله سم سلم لیکن الله تعالی تاسو بچو ساته د اختلاف یقینا الله د علم ولذات عالم دې پرازونو د سینو لفشلتم نو به زړه شي وبوي اختلاف بم په جنگ کې جو شروع کړي وي الله تاسو محفوظ کړي و اذ یریکمهم دا سرورم علت ده یعنی دا کارنامه خدا الله دا چې میدان جنگ کې تاسو یو بل تلخ کار کړی و اذ یریکمهم او کرا چو خدل الله ويقللكم تاسو لکړی پسترګو د دیو کې کله چې د دې میدان جنگ اول اول اول شروع شروع ده مسلمانانو ته الله دیو کم کړو مسلمانان الله دیو ته کم کړو زر کسان دي زر کسان دي کفار مکه عبد الله بن مسعود وايي ما خپل مرګ ته اتراهم 70 ته اویا یې نه دیو دا اویا کسان دي هغه ورته مړویا خو بنه یا رسول خو به یخرا او شین حدیثو 1000 کسان الله ابن کثیر ابن جریر تاسو د دې په سترګو کې لکړی کافرانه تاسو په سترګو کې لکړه 1000 دی سو کوئی او یا دی سو کوئی سل دی او مسلمانان الله دې کافرو پسترګو کې لکړه ابو جهل وای وای دا خدونه خلق ده اکلت بعیر لکا خوراک دوخ دون خلق ده چې په یو باندې مړیږي او په دور کې اوخ د سو کسانو خوراکو سلو کسانو دا سل کسان دیو جنا پیغمبر خدا با دا دعاګانې کولې د دشمن په مقابله کې پیغمبر وای تمنا مکوي او کله چې میلا او شنو بیا مضبوط شي او د الله نه عافیت غواړي الله عافیت را سره وکا او کله چې میلا او شنو بیا ثابت قدم شي او په شي ان الجنه تحت ظلال السيوف او دا وی اشعار په غیبانه دلالت کوي تبع خپل محبوب یا حقیقی یاد ہے واذکر الله کثیر الله لکم تفلحون او تابیداری د الله او کوي د رسول الله ولا تنازعوا جګړه مکوي په خپل کورنۍ کې فتفشلان او کمزوري بشي وتذهب ريحكم او لاړې بشي هوا د هواګانې د نصرت مکه غي پشان دا کسانو چې وتل دي د خپل کورونو نه د شپږم ادب چې د غیر سره مشابهت مکوي تکبر بنه کوي مکه غي پشان دا کسانو چې وتل دي د خپل کورونو بترا تکبر ور الناس او بزا او د پاره د ځان خود نه د خلکو بندې خلق دلاره دلانا الله دې پاش دی عمل کې احاطه کوونکې چونکه ابو سفیان چې کومه مشهور لار وا چې په بدر راغلی وا هغه پرې خو دا ساحل بحر طرف تلاړو یې په محفوظ لار باندې روان شو بیا ابو جهل پسې سړی امر راولېګا چې واپس شې زه محفوظ یما او کله چې خسته کو خسته کړ دیو ته شیطان عملونه دی دی کفار مکه او پرز د بدر کې د بنی کنانو نه یریدل بنی کنانو سره په خوانی دښمنی و ول د سینې چې دا خلک را باندې را پاسی شان ربانی تا ګورا ابلیس د بنی کنانو د یو سړی په شکل کې راغی سراقه ابن مالک په شکل کې سراقه ابن مالک کی کنانی انی ارا موالا ترو زاغ سین ما چتا سنی نه جبرئیل لیدل سپونه برابر جبرئیل معلومیږي دا چې شیطانان جبرئیل لیدل شي ملائک لیدل شي موږ نشو لیدل هغه دا لیدل جنگی ټوپای په جبرئیل باندې پراته ده پورز د عرفه کې یعنی پورز د عرفه کې چې د سونه ذلیل ده سونه خواري سونه رسوایی سونه غسنا کې د په بل ځای کې نه دی لیدل شوی الا ما رؤي يوم بدر ها کم چې لیدل شوی پورز د چا کې بدر کې بدر کې چې د سونه ذلیل او هغه ځای کې په سر باندې خاوري شیندي وا بچو وسردارا کټه سری اڅ چل غرق شما غرق شما غرق شما سلويختو کسانو د نیوره دی او د رپیږي ټول هوا روایتونو کې راغلي سلويختو نیوره دی همت کا همت کا اقا همت کا او همت بیل بیل له ان اخاف الله ارګه لګي ان شاء الله د غرقه څه چل لې نه نه نه وای همت مې بیلل دی وجوههم يعني اقبل منهم وما ادبر بمقام من حديد د وسپنو په ګرځونو ذالک بما قدمت ايديكم دا ثواب دا سزا په سبب د عملونو چې مکه لګرو تاسو لا سنو او یقینا الله نه ده هیڅ ظلم کوونکې په خپل هیڅ بندا حال د دیو پشان د حال د فرعونانو ده تشبیه د موجوده کافرانو د مخ کو سره په کفر په نزول د عذاب کې حال د دې په شان د حال د فرعونانو ده او کسان چې مخکې د دیونه کفر کړو پیاتونو د الله پس ونی و دی لره الله په سبب د ګناونو خپل یقینا الله د قوت والا او سخزا والا دا عذاب په سبب د دې چې یقینا الله نه ده بدلون کې د یو نعمت چې کړه په یو قوم باندې تر دې چې دی بدل کې هغه عقیده چې دی پړونو کې دا تقاضا نه کوي پاره باندې نه موقوف ورنه کدا سوي مونږ عمل کړو چې الله مونږ انسانان پیدا کړو ایسا عمل نه ده کړو الله مونږ انسانان پیدا کړو اگر چا څه خو خپل ویلي معلومه کې دا چې احسان برقرار پاتې کېدل د عمل غواړي دا عقیده غواړي چې دا احسان په تا باندې همیشه پاتې شي باقی تا ساتل د انعام باقی ساتل د انعام دا ضابطه او قانون غواړي کوی شوی او کپوی نه شوی زینو کدا بیا ال فرعون حال د دې په شان د حال د فرعونانو ده لتكون واياهم في العلم د لپاره چې شیت او دیو په علم فی العلم بالنقض په علم د ماتولو د واده سوا ان برابر بالکل برابر شي زاد المسیر وای یاد بشي کنه یعنی تا تم پته چې لوز مات شغت هم چې پته ولګي چې لوز مات شه د اسلام دی فنبذ الیهم علی سوا یا مستطاعتم من قوه کل ما یتقوا به علی حرب العدو من آلت الجهاد هر هغه شی چې ته په مضبوطه دی شي هر شی چې دی هغه زمانہ کې او شی او په دې زمانہ کې جازونم پکار دي د مسلمانانو سره ټینکونم پکار دي د مسلمانانو سره لیکن الله مینا چول دا د دیو دړونو ترمنځ دا الله دې زور ور حکمت والا مینا الله پیغمبره اے پیغمبره تا مینا نه دا چولې دا ما چول معلومه شو چې کوم مشاجرات د صحابه دي دا تاریخ دی او دا تاریخ به په قران باندې پیش کړي دانه چې قران په تاریخ باندې پیش کړي یا ایوه نبی نو کوي لستا سنا سل صابران غالبيږي با په 200 یو بده دوه مقابله کوي دا فرضي خبره ده او کوي لستا سنا زر صابران غالبيږي با په 2000 کسان ور په حکم د الله الله دې سره د صابرینو نا مخکې دا حکم استحبابي او وجوبي وسه سره وروره دا دولسم قانون الله چې مسلمانانو د پاره داسې یو قانون پکار دی چې روغ د مسلمانانو برقرار وي او یا کسان قیدیان را وستل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه سره مشوره وکړه او قیل هم پکې دی عباس هم پکې دی صدیق اکبر وی چې فدیه به واخلو پری بيدو ستاد قوم خلق دی د اولاد به مسلمانان شي او او په فدیه به مسلمانان لګ مضبوط شي فاروق اعظم نه مشوره واغستا او ختمه ودا ورکوي اذا الله نبی دا ختمول غواړي چې روح د مسلمانانو برقرار شي په فیدیو به موږ څوکو فیدیو پروا مساته دا حکم د الله امر راغی دا حکم د الله امر راغی کم چې د فاروق اعظم د زړه خبره وا الله فرمایي الله فرمایي الله فرمایي حتا یسقنا فی الارض تر دې چې خونریزي وو کې پزماکه کې چې انه لا يعذب قوما چې الله به قوم لا عذاب نه ورکي مگر پس د نهینا او صحابه کرام او نبی خو الله د فدینه من کړي نو چې نو نو زکه عذاب الله ور ورنک دیم قانون دا چې ان المغانبا والاسارا حلال لكم چې غنیمتونه تاسو د پاره حلال دي کدا فیصله نه وي تاسو باندې عذاب راغلي دریمه خبره دا ده درېمه خبره چې الله اهل بدر والا او تویلو اعملو ما شئتم اے بدریانو کوي چې سستا سو خدا ما تاسو ته بخنه کړي یا ان الله لا يعذبهم چې الله به بدریان عذابینا کدا نه وې نو تاسو باندې عذاب راغلي وي فکلوا مما غنمتم حلالا خره دا غنا چې غنیمت محاصل کړي حلالا طیبا حلال خره پاک خره ویریږي د الله نه یقینا الله دې بخون کې مهربان اے زما پیغمبره وای هغه چاته چې تاسو په لاسونو کې دې د قیدیانو قیدیانو مينتونه شروع کړ عباس بیا وراره دام پیسې مان ما اخلا زه مسلمانې کوم دې شړو په زور راوستم بیا د سینه کما زه تا ته رښتیا خبره کوم زه خو تا ته معلوم یم او بخنه بو کې الله تاسو ته الله دې بخون کې مهربان نبی عليه السلام خپل تر ته ویل چې تر الله وتعالى ډېر څه درکې عباس وای چې واقعي الله مال سر اکړه الله اکبر عباس وای فابدلنی الله خیرا من ذالک الله ما تدری په بدل کې ډېر سر اکړه 20 عبیدا او زما شل مریان دي او ادنا مره د شلو دینارو د شلو زرو دینارو ده الله ما ته بي زمزم راکا ټول دنیا په مقابله کې زابي زمزم نه ورکوم وانا انتظر المغفرة من ربي او دا مس امید مې ده چې الله به مې وبخي هر د خدیجه ابو العاص راغلو د نبی عليه السلام زوم دیم په قید کې راغلو هر چا د خپل قیدیانو د پاره فدی براله ګل د نبی علیہ السلام چې وکاته ابو العاص د پاره یو هار را را لګلو زینب بیبي بی د پیغمبر خدا لور د نبی علیہ السلام چې کله هار د زینب هغه هاري ولیدو خدیجه الکبرى دل ور کړو د خپل بچی لا اصل کې دا هار د خدیجه او نبی علیہ السلام ته خدیجه هم را یاد شو د خپل بچی به د استیم را یاد شو نبی علیہ السلام سترو کې اوخ کې را لې صحابه ته ویل کستا صفه خې د هار بم واپس کو زینب ته اې د الله د الله رسوله دراس ولعين کله چې هار واپس ابو العاص ته چې ابو العاص به فدیه دی پریدو خو یو خبره ده چې زینب برا لګي ګوره دا وعده شولا په دې باندې وعده وکړه ابو العاص کله چې ابو العاص واپس لاړو د خو نشرات له نو ضرور سره اداره ولېګل مکه والا ورته رالل هغه ته ډېر تکلیفونه ورسول جنگ پدې کې شروع کېدا خو په دې باندې خبر ابو جهل وکړه چې ګورا په پټای چرته د شپې وباسا دا خو زموږ د دشمن لور ده لور ده د څه په ډاګه موږ دا چرته پرې خو دې شو ستا سره نبی آی په شپې باندې زینب رضی الله تعالی عنها بیا په بل وخت کې روانه کړه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخه کتل کله فاطمه ته فاطمه ته ګوره زینب خو بچرته نه و یو ځل نبی علیہ الصلات والسلام یو شا سوار را روانو نبی علیہ السلام الله دې تا زینب کی داسې وخت امراغه چې یو کس په منډه باندې انصاری لاړو نبی علیہ السلام ته وی دا الله نبی زینب رااله نبی علیہ السلام باغچه تخفیه بل خپل رامنډ کړي او زینب په غي کې ونی ولا زینب په جړل او دم جړل دا سه وخت الله راوس الله یوتکم خیرم مما اخذ منکم زینب را لالا ابو العاص لا التو ابو العاص تاجر تجارتی قافله کې چرته تل ملک شام ته کم طرف ته ډیر مال ور سره ده او صحابه او هغه گرفتار ک کله چې مکه ته راوستو هغه سیده زینب رضی الله تعالی عنہ د خپل کور ودانې زیاته ورغی سحر مانځ کې نبی علیہ السلام مخ کې ولاړ دی په سات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے زینب چاته چې تا پنا ور کړې مونږ هم هغه ته پنا ور کړه ابو العاص ته نبی علیہ السلام پنا ور کړه ابو العاص ویل ورته مسلمان شه ویل نه مسلمان دی روان شه وکړه چې دی روانه ده وی زینب رضی الله تعالی عنہ قابو به هوش کېدل ورځ دا او چې ولې نه مسلمانېږي پته نه لګي دا ورته سونه مينتونم کړي زارایم کړي وی روان شه نبی علیہ السلام په زینب باندې په ورځ ډېر خپاو صحابه هم خپاو چې د لاړو سیدا زرزره په مکه کې امانتونه حواله کړه او چې امانتونه حواله کړه ډېر یو غیرتی انسانو و زینب به هر ورځ په کوټه ناشته وا چې کله به چې ابو العاص براشي دا سی وخت به املا راشي چې زما خاوند مسلمان شي وراشي و ورځ دا ناشته وا شکایت نیو کس را روان دی دغه سترګې په خوږې خوږې شوې دل الله دې تاب العاش کی به هغه د لری د आवाज وکړو اے زینب به دا ورته راخلی خود اسلام سره کا سره له اقشه هغه ورته د اسلام سره رالم وکړه چې دا را ورسید دا د خوشاله نه به هوښه پریوته خپل یو خیر د الله په لار الله په نام باندې او نبی رسول الله وراله دا الله رسول ابو العاص راغه او مسلمان دی ابو العاص راغه نبی علیہ السلام ته پیش کاو کلمه ویلا د دنیا سلی دلی ډېر ډېر سلی دلی غمونه مراغلی خوشاله مراغلی والله غفور الرحیم الله دې بخون کې مهربان و ای یریدو خیانتک او کدی اراده لري د خیانت کولو لستا سره فقد خان فقد خان الله دیو خیانت کړو د الله سره په خوا مخکې لري نه بس قدرت درکړو الله تاسو ته په دیو باندې په بدر کې الله د علم والا ذات او حکمت والا ذات یقینا آ کسان چې ایمان راوړې ده هجرت کړ دې او jihad کړ دې په لار په خپل مالونو کې په خپل مالونو په خپل نفسونو په لار د الله او آ کسان چې زه ور کړې مسلمانانو ته